شروع وکړو خبرې باندې کوي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم چې خلیفۃ المسلمین ابوبکر البغدادي حفظه الله تعریف د امامت شروط د خلافت انعقاد په شرعي طریقه مقاصد د امامت سلطه شرعیه دا ولشته ده نو لهذا بیعت او واجب او فرض ده نو په هغه باندې هغه حدیث هغه ان شاء الله ذکر کو داغه نه مخکې بیا چې ګوره د امام د فارا سلطه شرعیه لکه مخکې د غزالی رحمه الله قول او یا د المنتقى من مذهب الاعتدال چې هغه ذکر کړي چې سلطه شرعيه دې ته وايي فان السلطة تكون سلطة شرعيه اذا حکم الحاکم بما انزل الله چې د امام لپاره دومره سلطه شرعيه جوړه شي چې هغه کم قانون الله را لېږلی دی چې هغه په انفرادي تور باندې څوک نشي کولای نو دقه ته ویل کېږي سلطه شرعيه او په دې سره امام چې دی هغه امام ګرځي باقی دا هغه ګوره ناحیه یا موږ دا وایو چې په یو ناحیه باندې او بار بار موږ دا وایو چې مثلا د برتانیې د حکومت پورې نو برتانیې قوت چې نه موږ منو د برتانیه چې دی نو هغه ملک ملک په ملک باندې چې موږ پیژنو دومره قوت و نو بیا ولې مثلا د عراق او شام چې د هغو سره دومره مسافت دی بیا ولې موږ دا نه منو حالانکه د امام د پاره چې کومه سلطه ده نه دا د دې د پاره ده چې دا کم نظام او قانون دی دا کم لس مقاصد چې دا په خپل د نظام کې دن نه دي دا لس مقاصد د نظام نه بار نه دي نو دغه لس مقاصد چې هغه په دې نظام کې دننه دي او دا کوم نظام چې دی نو دا جاري کولی شي بس دغه امام دی او ابوبکر البغدادي حفظه الله الحمدلله د هغه دپاره دغومره سلطه شته چې دغه نظام او دغه مقاصد هغه پرې جاري کولی شي او سر ته رسولی شي لکه مخکې هغه موږ بیان وکړو دغه شانتې د امام اقامت د څه لپاره دی؟ وای وقد علم ان الله تعالی امر بامور ليس في مقدور احد الناس القيام بها وهذه الامور اقامه الحدود وتجهيز الجيوش المجاهده لنشر الاسلام وای ګور الله تعالی امر پاغه کارونو کله دی چې هغه انفرادي تور د چا په طاقت کې نشته چې هغه باندې قیام وکړي هغه کوم امور دي یو اقامت د حدود دی انفرادي تور باندې حدود څوک نشي قائمولای چې مثلا د چا نه قصاص والی د چا چې نه لاس پریږي وتجهيز الجيوش المجاهده لنشر الاسلام او د لښکرو چې دنه د مجاهدینو لېږل مختلف ځایونو او مختلف چې دنه علاقو ته د جهاد دپاره و اعلاء کلمت الله او دغه شانتې د الله جل جلاله چې کومه کلمه ده د هغه اوچتول و اجبایت الزکات و صرفها فی مصارف المحدده د زکات راټولول او بیا په خپلو مصارفو کې لګول و سد الثغور او د سنګرونو چې دنه هغه ساتل و حفظ حوزة المسلمین او د مسلمانانو چې کومه دارالخلافه او دارالاسلام د هغه حفاظت ونشر العدل د عدل خورول ورفع الظلم د ظلم ختمول وقطع المنازعات الواقع دی بین العباد الی غیر ذلک او د مسلمانانو منځ کې مسلې او لانجې ختمول نو وایي دا هغه واجبات دي لا یستطیع افراد الناس القیام بها چې انفرادي طور د دې طاقت یعنې څوک نه لري نو وایي وانما لابد من ایجاد سلطة نو دې لپاره لابودي ده د ایجاد د یو سلطې او د قوت له نو وایي حق الطاعة علی الافراد نو دا سلطه به وایي څنګه راځي نو هغه وایي په دې راځي چې په افرادو معنې حق د امام څه دی طاعت دی نو چې طاعت په حل د رعیت طاعت وکړو نو په خپل امام له امام خو یو کسي کنه نو د امام اوس دغه مثلا په دغه کې دا کومه سلطه در دې سره په عراق او شام کې نو دغه تم ته د رعیت کې ناستو نه خو یو کس دی یو ځکه بناسي نو دغه تم سلطه ختم شنه ګوره د امام سلطه اصل کې دا په افراد معنی کم چې په افرادو باندې دا کوم بیعت واجب دی هم د دې لپاره دی چې د امام سلطه او طاقت چې دی نه دا مضبوط شي وایي تقوم بتنفیذ هذه الواجبات وهذه السلطه الامامه وایي دا سلطه چې چاله حاصله شو دا مخکې کوم څه چې مونږ وویل او دا یې قایمولی شو نو دا سلطه هم دا امامت دی که نه په دې کې نور څه نشته الامامة العظمى دا صفحه پچاس اول جز کې دا ذکر کړی ده نه دا سلطه الحمدلله دا خلیفۃ المسلمین او بکر البغدادي له چې نه حاصله ده د کې یو څوک دا نشي ویلای چې کم انفرادي کم احکام د دې چې انفرادي تور څوک نشي نافذولای هغه ټول احکام چې دغه هغه چې هغه نافذول شي او کم مقاصد د امامت چې ما ویل الحمدلله غو مکمل چې نافذول شي او هغه طریقه کار هغه ما مخکې مخکې بیان کو د دې باسنه وضو وایي، الله فرمایي، ای مؤمنانو! تابعداري د الله وکړئ، تابعداري د رسول د الله وکړئ، و اولی الامر منکم، او د خپلو امیرانو تابعداري وکړئ. وایي، دا ایات چې نازل شوی و، نو دا د عبدالله ابن حذافه، حذافه، د یو صحابي و، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنګ دپاره لېږلی و، یو سریه، د یو دغه دپاره لېږلی و، نو هغه باره کې الله چې دی نو دا ایات نازل کړو، چې ګوره دا ستاسو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په تاسو باندې کوم څوک وټاکلی شو، نو د هغه اطاعت تاسو چې دی نو هغه وکړئ. او دا ښکاره علماو دا ذکر کړي دي چې ګوره کوم احکام چې یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر قول او فعل دا زمونږ لپاره دلیل تر قیامت پورې یو دسی چې په هغه باندې کم تخصیص راغلی چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې خاص دي نو ګوره دا اطاعت تر د قیامت پورې دی او اول الامر چې دین هغه د امت مسلمه امام او خلیفہ دی او بیا هغه د لاندې هغه چې کم نایبین دي کم خلک دي او چې امام او خلیفہ نه نو بیا مثلا د مثلا لکه مخکې قاری صاحب ویل نو لکه جهاد خلک جهاد کې نو څوک بداوي چې را بس امام نشته نه بیا په هغه وخت کې هغه خلک چې مثلا څوک تا باندې مقرر شو نو بس دغه اطاعت په تا باندې لازم دی خو چې امام موجود شو او په شروط باندې برابر وو نو بیا د هغه امام اطاعت په تا باندې لازم دی واجب دی الله په امر کړی دی بل عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطاعني فقد اطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن اطاع اميري فقد اطاعني ومن عصى اميري فقد عصاني رواه مسلم مسلم په دې باب کې باب وجوب او تابعداري دا لازم ده واجب ده او د دا حدیث پر وړي دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې زما تابعداري وکړه نه دې د الله تابعداري وکړه او چا چې زما خلاف وکړو نو دې د الله خلاف وکړو او چا چې زما د امیر تابعداري وکړه نو هغه زما تابعداري وکړه او چا چې زما د امیر نافرمانی وکړه نه هغه زما نافرمانی وکړه نو خلیفۃ المسلمین موږ دغه تعریف وکړو چې نیابت نه رسول الله صلی الله علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم نائب دی او د مسلمانانو امام نو دغه تابعداري دا لازم ده دا واجب ده بل حدیث عن ابي هريره رضي الله النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطاعني فقد اطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطيع الامير فقد اطاعني ومن يعص الامير فقد عصاني رواه مسلم په دې کې هم دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې امر کړی دی چې ګوره د الله زما تابعداري ده د الله تابعداري ده او د زما د زمانه فرمانی ده د الله نه فرمانی ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د امیر تابعداري ده زما تابعداري ده او د امیر نه فرمانی ده زما نه فرمانی ده رواه مسلم د دې د وجې نه ګوره نافرماني چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د امیر نافرماني او مخکې موږ د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په قول ویل امیر امام خلیفه حاکم دا ټول یو شی دی دا ټول یو شی دی خو هغه بیره خبره چې زمونږ خلافت ورکو او امام چې خلیفۃ المسلمین نو نه پاره وخت چې موږ باندې هر څوک مقرر دغه اطاعت موږ او تاسو باندې لازم اوس خلیفۃ المسلمین چې نه موجود شو نو دغه اطاعت او تابعداري موږ او تاسو لازم او واجب در دي حدیث او بنا باندې او بیا هغه چې کوم څوک ټاکي رواه مسلم دا بل حدیث دی عن عبد الله بن سامت رضي الله عنه عن ابي ذر قال ان خليلي اوساني اسما واتي وان كان عبد مجدد الاطراف وفي روايه عبد حبشي مجدد الاطراف د عبد الله بن سامت رضی الله عنه وی ابو ذر رضی الله عنه چې ما ته خپل دوست یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وصیت کړو اسمع واطع چې ګوره د امیر خبرې ته غوږ ده او د هغه تابعداري کوه، و ان کان عبد مجدع، اګر کو دا غلام وي مجدع الاطراف، یعنې اطراف یې هم کټ شوي، څه مل غوږونه، په دې کې چېنه څه اندامونه هم نه وي، وعبد حبشي یا عبد حبشي. خو په دې حدیث کې دا سوچ په کار دی، که چا ذهن ته دا خبره راشي، چې تاسو خو په شروط د خلافت کې دا ویلي و، چې د امام دپاره شرط دا دی، چې دا به څه وي؟ قریشي به وي او ازاد به وي، نو څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا حدیث ته دا په د امام باندې تطبیق کې نو علما دې تقریبا ګڼ جوابونه کوي یو جواب دا دی چې د دینه مراد په اعتبار د ماکان سره یعنی یو کس مخکې غلام وو خو وروسته چې نه به آزاد شو لکه مولا ابي حذیفه چې مخکې موږ ویل دا ابوبکر صدیق رضی الله په انقاد کې به چې دینه غناس دا مخکې غلام وو نو بیا وروسته آزاد شو نو داغه اطاعت به تاسو وکړي کو دا په تاسو باندې چرته امام او امیر شو دویم علما دې دا ذکر کوي چې مراد د دینه هغه دی چې مثلا غلام دی خو د امام د طرف نه پتا باندې مقرر شو یعنی مثلا امام هغه هغه قریشی دی هغه آزاد دی خو هغه به تامن یو والد سره او چې هغه غلام دی مجد ول اطراف دی نه به تامن تابعداري دا لازمه ده او دریم دا چې دا علما ذکر کوي دا مبالغه ده په اطاعت کې یعنی مطلب دا چی غلام دی حبشی دی او مجد دی الاطراف اطراف کډ ډی او بیا هم دغه تابعداری نه دا مبالغه په دی کی چی ګوره یو سړی سلیم الاعضاء دی هغه امام دی هغه ازاد دی صفات پکی ټول شروط پکی ټول موجود دی نو د هغه د خو بالکل اطاعت په کی چنه چون چرا نه ده پکار دا مسلم دا حدیث نقل کړی دی بل حدیث ومکرهک او په منشه دې کا چې هغه ستا طبیعت سره موافق وي ومکرهک او دارنګ چې ستا طبیعت نه مني لکه مطلب که ستا طبیعت مني او کنه مني شریعت دې ته وایي حق دې ته وایي چې مثلا یو خبره ستا یو د سړی د مهراله چې ستا ذهن نه مني ستا طبیعت نه مني خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بهم دغه تابعداري په تعالی عظیم ده دا مسلم دا ذکر کړي بل حديث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عن زید دا روایت عن زید بن محمد عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر الى عبد الله بن موتی حين كان من امر الحره ما كان زمن يزيد بن معاويه وی عبد الله بن عمر رضی الله عنه رااله عبد الله بن موتی ته وی کله چې د حره واقع رااله د حره هغه واقع و چې د یزید بن معاویه په وخت راغلی و په دې باندې غټ جنگ شوی د عبد الله بن زبیر رضی الله عنه دا غمنس کې نو وی فقاله اطرحوا لابي عبد الرحمن وساده نو دوی وویل چې د عبدالرحمن ته چې دی نو که بالغ کېدی د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه یاده و نو فقال نو وویل د عبدالله ابن عمر انی لم اتیک لاجلس زه دې له نه یم راغلی چې زه کېنم اتیتک لاحدثک حدیثا زه د دې لپاره راغلی یم چې تا ته زه یو حدیث بیان کړم سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي یقول ویل یې من خلع یدا چا چې ویستو خپل لاس د طاعت د طاعت نه لقی الله یوم القیامه دا مخامخ شي د الله سره په ورځ د قیامت او لا حجت له د دې لپاره به هیڅ دلیل نه وي ومن مات او څوک چې مړ شو وليس في عنقه او نو په غاړه ددې کې بيعة بيعت نو مات ميتة جاهليه دا مړ شو په مرګ د جاهليت معنی نو ګوره ددې حديث مصداق عبدالله ابن متير او عبدالله ابن عمر رضي الله عنه يزيد ابن معاويه ګرځولی وو او د یزید بن معاویه باره کې قاری صاحب ویل چې عبد عمر بن عبد العزيز به ویل کو چا د ته خلیفۃ المسلمین او انا غلبه دغه کوړې ورکول شل کوړې به ورکول نو چې په دې وخت کې چې هغه خلیفة و شروط د خلافت موجود دي، تعریف د خلافت پرې صادق دی، انعقاد یې په شرعي طریقه شوی دی، سلطه او هغه ولا شته دی، نو بیا څنګه به چې د دې مصداق دا نه ګرځي. دا حدیث مسلم چې ذکر کړی دی او په درې چې سندونو سره دا ذکر شوی دی، د دې تخریج هم شوی دی. تشریح، ویعني بمیتة الجاهلیة د دې څه مقصد دی؟ چې په مرګ د جاهلیت باندې دا مړ شو، وایي، انهم کانو فیها لا یبایعون اماما ولا یدخلون تحت طاعته، وایي کله چې دوی بیعت د امام سره نه کوي، د هغه تابعداري چې نه ننوځي د هغه تابعدارۍ ته، نو فمن کان من المسلمین، که څوک چې و د مسلمانانو نه، لم یدخل تحت طاعة امام، چې نه و داخل شوی لاندې طاعت د امام نه، نو فقد شابهم فی ذلک، نو دی مشابه شو ددې سره په دې کې، فان مات علی تلک الحالة، که چېرې دا مړ شو په دغه حالت، نو مات علی مثل حالتهم، نو دا مړ شو په مثال د هغه، په مثل د حالت د دېو. مرتکبا کبیرة من الکبائر چې دې ارتکاب وکړو د یو لوی ګناه ویخاف علیه بسبب ان لا یموت علی الاسلام نو ګوره دې خبرې ته هم سوچ پکار دی داسې یو غلو نه ده پکار چې مثلا ته مثلا د خلیفة المسلمین سره بیعت چا ونه کو دا کافر دی یا مرتد دی بلکې حدیثو کې چې هغه ته جاهلیت د جاهلیت دا مقصد نه دی چې هغه کم جاهل جاهلیت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور نه مخکې هغه هغه کفر وو نه دا ګناهګار دی بس یو ګناه کبیره چې دا وکړله او دا چې دا ګناه کبیره وکړله نو دا علما چې ذکر کوي چې ګوره دا دی یو ګناه کبیره وکړله او په دې باندې چې نه غیره په کار دی الله يموت علی الاسلام دارنګ المفهم لما مشکله من تلخیص کتاب مسلم هغه ذکر کړی دی للشيخ الفقيه الامام ابي العباس احمد ابن شال مرحوم الانصاري القرطبي 105 صفحه او دولسم جز کې دا ذکر کړی دغه شان دی الدين الخالص کې جل چې 474 نه هم 474 صفحه دا او نه هم جز کې دا وایي هغه د دې حدیث معنی کوي وایي فلیس معناه وجوب البیعت فی کل حال یعنی دې حدیث دا معنی ده چې په هر وخت کې بس در چا سبته بیعت کې او چې ودی نه کو نو بس ته په مرد جاهلیت مړ شي نه بل معناه وجوب البیعت عند وجود الامام عند وجود الامام الامام الحق بشروطه دا په هغه وخت کې دی چې کله امام موجود شو د امام چې هغه امام حق او په شروط باندې برابر نو د هغه امام په باره کې دادی چې شروط د امامت پکې موجود وو او امام وو نو د هغه باره کې دا حدیث دی چې چا سره بیا بیعت ونه کړو نو دا په مرد د جاهلیت باندې نه د هر چا په باره کې چې مثلا یو سړی امام نه یا څه مثلا ته مثلا لاندې کم عمره چې مثلا امام نه یو لکه کم چې زمنګ مخکې مثلا کم طریقه کارو نو دا هغه باره کې څوک دانش ویل چې مثلا د پلاني سره چا بیعت ونه کړو نو دا د جاهلیت په مر باندې مړ دی دا دغه مقصد دا دی بیا وایي د هغه نه یو سوال شوی دی چې مسلمانان به کوم وخت کې چې دی اسلامي حکومت او اسلامي دولت چې دی نافذوي نو دې سره مربوط خبره ده لیکلې مې ده قال الشيخ في جواب السوال يجب على القادرين من المسلمين ان يقيموا الدولة الاسلامية وخلافة شرعية فان قصروا فهم المسلمون امام الله تعالى دا وایي چې کم خلک د مسلمانانو نه په دې قادري چې هغه دولت اسلامي قائمول شي نو وای هغه به خامخا خلافت شرعي او دولت اسلامي قائمي او کو قائم نه کو نو د الله مخې ته چې نه دا ګناګار دي دا په چار سوه اټهتر نهم صفحه نهم جز کې دا وایي عدناني صاحب په هغه یو بیان کې وایي چې دا موږ چې دا خلافت قایم کو نو په دې وجه هم قایم کو چې الله موږ له دومره تمکین او سلطه راکړې وه چې موږ هغه کم د امامت او خلافت چې کم مقاصد دي هغه موږ پوره کولی شو دارنګه شرعي نظام مکمل موږ نافذ کولی شو موږ مجبور او ګناهګاریدلو په دې باندې د وجه موږ څه وکړو اعلان د خلافت وکړو او دغه طریقه په شرعي انعقاد په شرعي طریقه شوه مخکې چې پرون نه بحث روان دی نو دا شیخ صاحب هم وایي چې څوک په دې قدرت لري او بیا هم امام چینه ونه ټاکو نو دا ګناهګار دي مثلا دا اوس موږ وایو ګوره د اهل الحل والعقد دقه ذمه واري ده که مثلا دا کم اهل الحل والعقد موږ یادو نو یقیني خبره ده چې ګوره دا ګناهګار دي که دا امام نه نو پکار ده چې مسلمانان له داسې یو امام پیدا کړي چې هغه باندې ټول مسلمانان را جمع شوي ټول مسلمانان پرې متفق شي که نه نو دا اهل الحل والعقد چې دا کم دی او د هغه د وجې نه دا خلیفة المسلمین سره موږ بیعت نه کوو نو دا ګناهګار دي په دې باندې الله به د دې نه چا نه دی ورته پوس کوي بل دا چې قاری صاحب راشه دا ورته ده لګي وای د دې حدیث د لاندې شیخ نور الهدى حفظه الله د دې حدیث معنی کړي او تفسیر کړي دی معنی اوس وکړي ان حدیث مبارک کی روشنی ان حدیث مبارک کی روشنی میں یہ تلخ حقیقت تسلیم کرنی پڑتی ہے و دې حدیث مبارک او پرانا کې دا تریخ حقیقت به تسلیم کول غواړی من دا منل پکار دی که مسلمانو کی عظیم اکثریت چاهی وو اپنی ذات می کتنی هی نیک اور صالح کیو نه هو خو د مسلمانانو یو عظیم اکثریت منه ډیر مسلمانان برابر خبره ده که هغوی په ذاتی طور باندی هر څومره نیک او صالح ولی نه وی اجتماعی لحاظ سه کم از کم جاهلیت کی صفت پر دنیا سه رخصت هو رهی هی په اعتماعی لحاظ سره کم از کم د دنیا نه د جاهلیت په صفت باندی روان دی تو کیا فر بی هم مجبور مجبوری کا بهانه بنا کر ان حالات می سر تسلیم خم کی جاهلیت کی موت پر مرته رهینګی وایي بیا هم موږ د مجبورۍ بهانه جوړه کړو او په دې حالت کې خپل سر هم دې خبرې ته ټیکلی چې موږ د جاهلیت په مرګ باندې مړه کیږو، مقاصد الشریعت او الجهاد، صفحه نمبر شپاړسم. شپاړسم کې مطلب دا چې ګوره ان دغه چې دی نو دا نسب د امام دا واجب دی او په مسلمانانو باندې او کوم خلک وو چې هغه اهل الحل د دې د وجه نه د خلیفۃ المسلمین چې مثلا ابوبکر البغدادي نه دی او پلاني اهل الحل وقف کې بیعت نه دی کړی یقیني هغه ګناهګار دی په کار دا ده چې کدا خلیفۃ المسلمین نه نو په هغو باندې به دا لازمي ده او دا مطالبه دې په کار ده کوم خلک چې دې ته خلیفة المسلمین نه وایي چې تاسو موږ له یو امام وګورئ ولې ځکه تاسو اهل الحل والعقد وایي ستاسو دا فریضه ده چې تاسو مسلمانانو لپاره یو امام چې دی هغه جوړ کړئ بل دا د ابو هريره رضی الله عنه روایت ده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من خرج من الطاعه وفارق الجماعه فمات ميته جاهليه وایي څوک چې د طاعت د امام نه ووت او د هغه د جماعت نه جدا شو او دا مړ شو نو فمات میتتن جاهلیه دا مړ شو په مرګ د جاهلیت باندې تشریح کوي مسلم دا ذکر کوي وی ای بالطاعت طاعت اولات الامر او بالجماعت جماعت المسلمین علی امامین وی د دغه نه مراد د دی ولات الامر د دغه نه مراد د طاعت نه مراد هغه طاعت د امیرانو دی او د جماعت نه مراد هغه جماعت د مسلمانانو دی چې دغه د پر امامي دا تی مراد دی و امر تجمع علیه یا داسې یو مسله ده چې امت مسلمه په یو مسله باندې راجمع شو چې هغه ته اجماع ویل کیږي او ټول اهل الحل والعقد په هغه باندې چې نو دغه کې اتفاق وکړو لکه هغه څلور څلور دلایل چې کوم د ادله د شرع علما ذکر کوي چې څلور هغه کې یو کې اجماع د امت ده نو کوم د دې مسله باندې امت راجمع شو به د دې د جماعت نه سوکوت نو یو د معنی دا چې فمات میتتن جاهلیه المفهم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم صفحه 105 دولسم چې دین هغه جوز کی ډاکټر صاحب کو پنځمه ټپه شوې ماته وای دا شانته هغه وګت حدیث دی چې دا یا حذیفه ابن یمان رضی الله عنه بارکه چې هغه د فتنو هغه تپوسونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د حالاتو کول اوږد حدیث دی هغه سند حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي انه سمع ابا ادريس الخولاني يقول سمعت حذيفه بن يمان او قد حديث دی نو دغه ته ویل چې د فتنو وخت د سه حالاتي نو زه څه چل وکم نو قلت یا رسول الله فما ترى ندرکني ذالک اے د الله رسوله ته ما ته څه وې که دغه حالات زه راګېر کړم چې شری شری فتنی نو وای ما ته یې وویل تلزم جماعت المسلمین و امامهم په دغه وخت کې چې د مسلمانانو کوم جماعت او امام یې و نو دقسه پرې ورشه نو په دې طریقه به ته د فتنو نه بچ شې ځینې خلک دا وایي یاره که په دې وخت کې موږ بیعت وکړو نو د فتنو سره مخامخ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتنو نه د بچاو طریقه دا ښودلې ده تلزم جماعت المسلمین و امامهم فقلت فإن لم تكن لهم جماعه ولا امام اې د الله رسوله که دده جماعت د مسلمانانو نه وو او امام یې نه وو نو بیا څه چل وکړم قال فاعتزل تلک الفرق کلها بېر دغه ډلو نور نه چې دی نه جدا شه ولو ان تعض علی اصل شجرة اګر که ته چې دی نه کلک شې په هغه په جرله په هغه سټه د د ونې پسې حتی یدرک الموت وانت علی ذلک چې تاله په دې کې مر راشي او ته په دې حالت کې مسلم دا ذکر کړي معنی د فتنو په وخت کې د فتنو نه بچاو چې د مسلمانانو هغه چې په امام راټولېدل دي یقیني به د وخت کې سوچ وکړي چې د مجاهدینو مینس کې دا تحریڅونه مسلې راغلي دي د دې ټولو واحد حل هم دا دی چې مسلمانان دغه امام د مسلمانانو پیدا شوی دی چې د سبعت وکړو او په دې معنی چې راجم شو مسلې د مینځ خط چې ختمې دي که څوک دا و چې دا خو د فتنو فارق راغلی دی لکه پرون یو سوال شوی نو دې وخت کې بچی نو څومره فتنې وي چې دا چوده سو پینتیس چې هغه صدي دغه روانه ده هغه د فتنو دور دی چتیس هغه چې د فتنو دور دی نه چې په دې وخت کې د تمنګ د فتنو دور چې هر طرف ته چې نو کفر هاته کړي دا هر طرف ته چې دین هغه منکرات دي نه یقیني چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم څه موږ ته خودلې دي په هغه طریقو د فتنو نه بچ کیږو قال التبري في شرحه طبري چې ده نو دې په شرح کې وایي والصواب فی ذلک انه امر منه صلی الله علیه وسلم وایي دا ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو امر دی جماعت امام المسلمین چې د مسلمانانو د جماعت سره څه شه پیوسته شه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر دی چې ګوره د فتنو په وخت کې د مسلمانانو د جماعت سره پیوسته شه قال مؤلف ابن بطال دا کوم چې د دغه دی د شرح د د مصنف دی هغه وایي وحديث ابي بکرته حجه فی ذلک لانه صلی الله علیه وسلم امره بلزوم جماعت المسلمین و امامهم وی ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې امر کړی دی چې د مسلمانانو د جماعت او د امام سره پیوست شه فإن لم يكن لهم امام فافتق اهل الاسلام احزابا کړه دې خلکو امام نو او د اهل الاسلام چې تاسو نشي ډلې ډلې شوی نو ولو ان يعز باصل تعز باصل شرد او لو ان يعز باصل شجره حتى يدرك الموت و یا ګر کو په دی وخت کې بیا چې دینو د یو ونی په چدن په دغه په چې دینو په وسه سړی او په دغه وخت کې ولمر راشي نو په ذالک خیر دا چې دینو غره ده وله الدخول بين طائفه لا امام لها خشيه ما يقول من عاقبته ذلك من فساد الاحوال او کوچر د بده ډلو کې ته داخل شې چې داغو امام نه بسر کې نو دا دا یره ده چه ستا عاقبت چه دی نه هغه دا به دسی یو انجام ته چه نه عاقبت به من فساد الاحوال باختلاف الاهواء وتشتیت الاراء وی دا به چه دی نه حالاتو سره چه د فساد فساد به راشی او دا رنګ چه دی نه د مختلفو هغه ارایګانو د خوروالي د وجه ځکه امام نه نو هر سړی خپل کار کوي او خپل چه دی نه قومندانی کوي او خپل یو کار روان کړي نو کو دسی نو بیا به چه دی نه د دې د وجه نه به حالات او د فساد سره چه دی نه هغه څه شي هغه مخامخ شي دا ذکر کلی شرح ابن بطال 36 صفحه او دغه د 15 جز کې ذکر کړی دی دغه شانته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من شذ شذ فی النار څوک چې جدا شو دغه نه نو دا بچ دین هغه غرزول شي په ور کې نو قال طیبی لانه من بايع امام الحق فكانما بايع الله ومن بايع الله فانه ينصره ويخذل اعداءه وای ګوره چا چې بیعت د یو امام حق سره وګو نو دا د دې لکه چې د الله سره بیعت کړي او چا چې ګوره د الله سره بيعت وکړو نو الله به خامخا ردې مدد کوي او ردې دښمن به الله خامخا شرموي اې هو ناصرهم مسيرهم غالبين علي من سوا او وي دا به چې دې نو ګوره ددې مدد به الله کوي ددې و چې دې نو اخرنۍ دغه به دا چې دا به په ټولو خلکو باندې غالب کيږي ومن فارقهم فقد خلعا ربقه طاعت من عنقه او څوک چې وي ددې نه جدا شو د امام نه نه دې د خپل غاړې نه هغه طاعت چې دې نه هغه ويستو وخرجان نصرت الله فدخل النار او د الله د نصرت نه چې دی نه هغه ووتو نو خامخا به په خپله چې دی نه د مسلمانانو د جماعت امام نه وځي نو فدخل النار اور ته به نوځي فیض القدیر له زید المناوی 378 صفحه پنځم چې دی نه هغه جز کې د خبرو ته سوچ پکار دی دا دلایل منګه زکه ویو چې ورې زمنګ په دې معنی ذهن کولاو شوی دی او په دې معنی زمنګ علم چې دی دا راغلی دی نو ځنې ملګري مثل ته مثلاً دا بد ونه لګي چې مثل دا هغه فتوا یا دا قیصه چې ده نو دا په چا باندې یا لګي یا تحقیق دا خبره چې چا په ذهن کې را نشي نور داسې ده چې په دا زمونږ کومه دعوه ده نو په دې باندې زمونږ ذهن خلاص شوی نو دې د وجه نه د احادیث چې ده نو مونږ خامخا په دې باندې ویو دا شانتې عن ابن عمره دا بل حدیث دی رسول الله سلام فرمایي علیکم بالجماعت و ایاکم والفرقه ورب تاسو باندې لازم دی جماعت او ځان وساتئ د اختلاف نه وې د جماعت نه کوم جماعت مراد دی المنتزو بنسب الامامه چې د هغه جماعت انتظام په نسب د امام سره شوی د جماعت نه چې د هغه امام او هغه امام د جکم والفرقه د اختلاف نه ځان وساتئ احذروا مفارقتها ما امکانه یعنی څومره چې ممکنه نو د اختلاف نه ځان وساتئ دا ذکر کړي د عبد الله بن عمر نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې په دغه معنی په مسلمان باندې د امام هغه سم او طاعت دی چې دې تابعداري وکړي فيما احب وکره اگر کو هغه کار چې دې د مرزي مطابق او د مرزي مخالف وي الا ان يؤمر بمعصيه کړ دې امام د طرف نه دې ته په معصیت او په یو ګناه باندې امر وکړی شو نو کو فإن امر بمعصيه کو امر ته وکړی شو نو فلا سم او طاعه به په دې صورت کې امام منل نشته خو دې نه علاوه چې په شریعت باندې چې دې هغه امر اګر که هغه بیا ستا د طبیعت موافق او که مخالف وي خو په تا باندې د امام تابعداري، اطاعت، دا لازم او واجب فرض دی، رواه مسلم. دا بل حدیث دی مشهور حدیث کوم چې په بیعت کې ویل کېږي عن عباد بن ولید بن عباد عن ابي عن جدي قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في العسر واليسر والمنشة والمكره وعلى سرة علينا وعلى ان ننازع الامر اهله وعلى ان نقول بالحق اينما كنا نال خاف في الله لومة لائم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موږ په دې بیعت کړی وو چې موږ به ستا تابعداري کوو ستا طاعت به کوو که هغه سخت وي او که راته وي او که زموږ د طبیعت موافق وي او که زموږ د طبیعت مخالف وي او که اګر که زموږ باندې څوک غوره کېږي یعنې یو امام دی امیر چې داسې سړی په موږ باندې امام کې او مشر کړي چې هغه زموږ د طبیعت موافق نه وي خو بیا هم چې دی هغه تابعداري به یې کوو او موږ به چې دی نو د اولو الامر سره د هغو سره جګړې نه کوو او که موږ د هغوی نه چرته کفر بواح چې دی نغه څه کو وینو نو بیا به د هغوی سره خداع خو چې کفر بواح د امام نه نه صادر شوی او د هغه انعقاد شوی په شرعي طریقه باندې نو د هغه نه روسته د هغه سره خلاف یعنی په یو ظلم په یو ګناه باندې به چې نه خلاف را پازیدل نه پکارو او او بل مو سبدې معنی چې ان نقول بالحق اينما كنا لا نخاف في الله لومه لائم چې موږ به د حق خبره کوو چې په هر ځای کې او د هیڅ چا د ملامتیا پروا بچ هیڅ چا د ملامتیا نه بنئ ریګو رواه مسلم دا حدیث یې مسلم ذکر کړی دی بل حدیث دی دیار لسم عن ابن عباس يروي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، آه، من آه، من راى من امير شيئا يكرهه فليصبر فانه من فارق الجماعه شبرا فمات ميته جاهليه وای ګوره چا چې د یو امیر او امام نه داسې څه شی ولیدل چې د دې طبیعت خلاف و نو دا دې صبر وي یعنی ستا د طبیعت خلاف یو کار وشو خو بیا هم چې نه ته صبر وکړه ولې وای ځکه چې څوک د جماعت د مسلمانانو نه یو لېشم جدا شو نو او په دې کې مړ شو نو فمات میتة جاهلیه دا مړ شو په مرګ د جاهلیت معنی رواه مسلم دا چې دا حدیث مسلم هم چې دی هغه ذکر کړی دی ډاکټر صاحب څنګه وي 15 منټه پرې کوو ختم ښه پنځه منټه زه خپل طرف هم د دوه طرف کوم ښه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره من امير شيئا فليصبر فانه ليس احد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه الا مات ميته جاهليه دا بل حدیث دی پر روایت د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ول چا چې د امیر نه څه شی بد وګڼو ناغه دې بده صبر وکي ځکه چې یو کس د خلکو نه نشته چې هغه د سلطان نه وته سلطان امام خلیفہ حاکم دا یو شی دی يوو ليش نو فمات عليه الا مات يا په دې حالت کې مړ شو نو دا مړ شو په مرد جاهليت رواه مسلم دا حديث هم مسلم چې ذکر کړی دی دغه شانتي قال قرطبي په شرح مسلم قرطبي رحم الله په شرح د مسلم کې وایي ثم هي واجبه على كل مسلمين وای دا بیعت واجب دی په هر مسلمان کو په هر ځای کې لقول صلی الله علیه وسلم د وجه د قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه من مات وليس في عنقه بیعت مات میته جاهلیه څوک چې مړ شو دغه په غاړه کې بیعت د امام نه ونه د مړ شو په مرد جاهلیت مسلم فی کتاب الامارة حدیث نمبر تیس به حواله د مواهب الجلیل او شرح مختصر الحلیل خلیل تین سو تین سو ستاسټ صفحه اتم جزو دارنګه المفهم لما اشکل من تلخیص مسلم صفحه تریم مې دولسم چې دی نه هغه جزو دغه شان د دې آیاتو واعتصمو بحبل الله جميعا نو د دې حبل الله نه مراد څه دی چې الله وایي تاسو ګوره منګولې ولګوئ په رسۍ د الله ټولو او موږ په اتفاق په هر څه کې هر موږ دا آیات وو د دې څوک دغه دی نو فقیل القرآن یو قول دا دی چې مراد د دې نه څه دی قرآن دی وقیل الجماعه والخلافه او یو قول دا دی چې مراد د دې نه څه دی جماعت او خلافت دی یعنی په جماعت او خلافت باندې به اتفاق چې دی نه غراځي مسلمانانو وعن ابن مسعود رضی الله فی خطبه ایها الناس عليکم بالطاعة والجماعة عبدالله ابن مسعود مې په خپله خطبه کې وويل، اې خلکو! په تاسو لازم دي تابعداري د امام او د هغه د جماعت څخه پيوسته کېدل، فإنها حبل الله، دا د الله هغه رسۍ ده، امر چې الله پرې امر کړی چې، واعتصموا بحبل الله وان تکرهون في الجماعة، تاسو ګوره بد ګڼئ په جماعت کې، خير، دا غوره دي، مما د هغه څه نه، تحبون في الفرقة، چې کوم محبت تاسو په اختلاف کې کوئ، مطلب دا چې اختلاف ته چې دی نو محبت مه کوئ، د اتفاق څخه. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، من مات ولیس علیه امام مات میتة جاهلیة، هر هغه څوک چې هغه مړ شو او په هغه امام نه وو نو دا مړ شو په مرګ د جاهلیت باندې. دا کتاب السنة لعمرو بن عاصب الشیباني ظلال الجنة فی تخریج سنة الالباني دا هغه چې دی نو د هغه تخریج دی الباني رحمه الله د دې حدیث تخریج کړی دی او وسنده حسن د دې سند چې دی نو هغه څه دی هغه صحیح دی نو د دې ټولو احادیثو او د دې ټولو خبرو زما خلاصه چې دین هغه دا شوله چې موږ تعریف د امام وکړو بیا دغه نه وروسته شروط د خلافت د امام بیا دغه نه وروسته موږ ویل چې د خلیفۃ المسلمین تعریف هم په صحیح دی شروط هم پکې موجود دي او دغه نه وروسته دغه طریقه شرعي طریقه باندې دغه نه قادم په شوی دی دغه نه وروسته چې دین اتفاق نه د اهل الحل والعقد شر دی نه چې نه د جمهور اهل الحل والعقد شر دی او نه چې دنه د ټول خلکو اتفاق شرط دی بلکې په هغه ځای کې چې څومره مسلمانان وو او هغه یې راجمع شو او امام یې چې دی هغه مقرر کړو نو دا امام د ټولو مسلمانانو لپاره ګرځي د هغه نه وروسته بیا د هغه د سلطې بیان وشو چې د هغه لپاره کومه سلطه چې هغه دومره سلطه چې د هغه لپاره پکار ده چې ان يحكم بشرع الله چې د الله په شریعت هغه فیصله کوي او کوم د مقاصد د امام دی دا پوره کوي نو د دې وجنا په داسې کسو چې داسې یو امام یې د ټولو مسلمانانو باندې دا لازم دی چې د هغه سره بیعت وکړي او که بیعت نه کوي نو یقیني چې د هغه مرګ د جاهلیت دی نو زموږ دغه دعوه او دغه هم عقیده وه چې خلیفة المسلمین ابوبکر البغدادي حفظه الله دا د مسلمانانو خلیفه دی دا امام اعظم دی او په ټولو مسلمانانو ورسره بیعت واجب دی وصلی الله تعالی خیر خلک په اخر کې یو خبره کوم مجلس خو زموږ ختم دغه شو مجلس د پرون نه شروع دی نو کېدای شي زموږ د خولې نه ځنې داسې خبرې وتلي چې په دې حاضرینو ملګرو کې په چا بدې لګېدلي یا علما کرام دلته ناست دي مولوي صاحب ناست دی نو یو خو د دلیل خبره یو هغه چې کومه اضافي خبره موږ کړي نو په هغې زه ټولو ملګرو نه معافي غواړم او الله جل جلاله دې وکړي چې موږ او تاسو ته الله حق ښکاره کړي او د ناروا او باطل نوم دې الله وساتي Damn it. درې دېرش منټه پاتې دي مولوي صاحب بسم الله والصلاة على رسول الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم خبره دفاعي جنگ باندې پاتې شو و مولوي صاحب حفظه الله دا سوال کړو چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې مرتدینو خلاف کم جنگ کړي واغه جنگ دفاعي کې اقدامي اسلامي خاور د مرتدینو کنټرول او د کفارو لاس ستلې وای دفاعي جنگ خلیفۃ المسلمین موجود وو من دا موقف نه دی اختیار کړی چې کم خلیفہ دفاعي جنگ کوي څوک چې دفاعي جنگ کوي به خلیفہ نه یا دفاعي جنګ هم خلیفه هم شي کولای خو دا موقف هم اختیار کړی دی چې که دفاعي جنګ نو ضروري ورله خلیفه او امیر نه دی پوه شوئ هغه خلیفه المسلمین او بکر صدیق رضی الله عنه او خلیفه هم دفاعي جنگ کوي هم اقدامي مقدامي کوي خو د اقدامي لپاره خلافت شرط دی او دفاعي لپاره خلافت شرط نه دی دا خبره ختمه بل دا ذکر شول چې سلطه هغه سلطه معتبره ده چې سړی پکې کله اذا كان الحاکم کله چې حاکم يحكم ما انزل الله د الله تعالی قانون په کشي نافذوله او هغه حقوق د رعیت لس حقوق شي ورکوله په دې موږ تفصیلی بحث وکړو چې الدوله الاسلاميه تنظیم الدوله الاسلاميه چې کوم علاقو کې د خپل دولت اعلان کړی دی د خپل دعوت حصه ګرځول ده هلته تنفیذ د احکام شرعیو نشي کولی هغه لس بنیادی حقوق د رعیت نشي ورکولی یو یو تفصیلی تفصیلی موږ بیان کوو د میز کې یو خبره د برتانی په حواله سره ما وکړله چې برتانیه کې امن نو امن نه زما مراد دا و چې جنگ زده علاقه نه ده نور الته نه د مسلمان دین محفوظ دی نه د مسلمان عزت محفوظ دی نه د مسلمان ایمان محفوظ دی هغه بدترین دارالحرب دی خو د امن په اعتبار سره زما دا مقصد و چې الته هغه جنگ زده علاقه نه ده نور هغه بدترین بد امنی چې کوم ځای کې سړی ایمان نه محفوظ و دا یو اضافي خبره و د شیخ امین په عبارت سره موږ دا وویل مولوی صاحب حفظه الله ویل چې بیعت څخه روکي خو سلطه به راشي کنه موږ په هغه عبارت وکړو چې بیعت قبل السلطه بیعت د سلطې نه بعدي لس حقوق من ذکر کړ پاکه ورنۍ سلطه وا چې کله دا راشي نو به په امت باندې بیعت او طاعت واجب دی بیعت چې وسره وشي او ټول خلک به راځي چې خو سلطه به راشي خو چې بیعت وسره څوک کوي خلک به نه راځي نو بیا په خلکو اطاعت نه دی واجب ځکه سلطه رانه نه الله دې وکړي چې ټول خلک سره راځي سلطه به راشي خو لا اوسه پورې حسین دی راځي نو سلطه نه دراغلی نو بیعت په خلکو دی واجب نه د خلکو مرګ د جاهلیت نه نه دویم دا وی خلیفه موجود شوی دی ګوري خلیفه موجودیږي نه کام خلیفه منتخب کیږي چې کله انتخاب وشي به وجود تراشي او د خلیفه د انتخاب شرعي درې طریقې یې موږ ثابته کړله چې په هغه یو طریقه باندې مې د انتخاب نه دی شوی د صحابه کرامو درې قسم نظریه موږ به بیان کړله چې کل امت مې متفقي کل اهل الحل والعقد مې متفقي اکثر اهل الحل والعقد مې متفقي نه په کل امت متفق واضح ده نه په کل اهل الحل والعقد متفق واضح ځکه اهل الحل والعقد صرف خپل شورای په متفق ده واکي یو اهل الحل والعقد نه اهل الحل والعقد صرف د خپل وو ځکه دا صاحب شوکت وو او نه په اکثر اهل الحل ولاکه متفق دي بیا هم د خلفا راشدینو طرز عمل بیان کو چې د خلفا راشدینو طرز عمل داو چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمر الفاروق رضی الله عنه ټول امت راضي په عثمان رضی الله عنه باندې ټول امت راضي په دې ځنه په اکثریت د امت راضي او بغدادي صاحب حفظه الله باندې نیم امت درې مې سم نه راضي د خلفا راشدین نم طرز عمل خلاف د احادیث بارکه وضاحت کوو د قران او سنت هغه تشریح به معتبره کومه تشریح چې سلفو کړی دا کله سلفو نه وخت خپل تشریح تلاړ شو یا د سلفو تشریح نه علاوه د قران او سنت تشریح کو دا گمراهی او ضلالت دی څومره فرق ضاله چې تیر شوی دی او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په دې امت به دوه دوه ویاړل جهنم ته ځي او سری وډاله به جنت ته ځي دغه ټول جهنمی ډلې به د قران سنت نه استدلال کوي خو معیار ته د معیار عقیده د سنت والجماعت دی من ذکر کړ چې عقیده د سنت والجماعت څه ده جمهور اهل الحل والعقد اتفاق حضور نه اتفاق من تيسر جماعت سونه مو یستری حاضر خلق دا په هغه وخت کې سکیږي چې رسومات پر رضا شي عمر رضی الله عنه یو کس بیعت وکړو ټول امت پر رضا شو کافی ده او چې امت په نه رضا اصل شی رضا د امت ته نو هغه تشریح معتبره کما تشریح چې سلف صالحین نه منقوله یې ورنه ټول گمراه په ډلې د قران او حدیث نه استدلال کوي خو دا غو استدلال د سلف صالحین او د عقیده د السنت والجماعت مطابق استدلال نه مثلا حلولیه یو فرقه ده کیفیت یې متشابهات نه دی خو هغه وایي الله تعالی هر څه موجود دی استدلال د قرآن نه کوي الله فرمایي چې هو معکم اینما کنتم چې کوم ځای کې وي الله در سره دی دا تشریح به د دې په ظاهري الفاظو باندې ځو د دې تشریح سلف څنګه کړل سلف وي معکم په اعتبار د علم سره مع العلم والقدره دغه رنګي معتزله، معتزله، خوارج، جهمیه، امامیه دا ټول وايي چې جنت کې الله تعالی نشي لیدل کېدلی. استدلال د قرآن نه کوي. الله تعالی فرمایي انک لا تدرک الابصار انک لا لا تدرکه الابصار یا لن ترانی قرآن کې الله تعالی فرمایي لن ترانی لن داخلي چرې ما نشي لیدلی او چرې هم نشي لیدلی نو هغه په دغه ظاهر باندې عمل کوي خو دې کې تشریح د سنت والجماعت معتبره ده سنت والجماعت ویل ان ترانی چرته فی دنیا دارنګ معتزله وایي چې قران مخلوق دی د الله صفت نه دی حادث دی ځکه الله تعالی فرمایي چې الله خالق کل شیء نو قران مې یو شی دی نو الله دا کړی دا په دې وجه مخلوق دی په دې کې تشریح د سلف صالحین او د اهل سنت والجماعت معتبره ده یا هغه استدلال کوي چې الله تعالی قران کې الله تعالی چې قران کریم حدیث دی او ما یاتیهم من ذکر من ربهم محدث وی قران ته محدث ویل دی خو دې کې تشریح د سنت والجماعت او سلف صالحین معتبره ده اساس عقیده د سنت والجماعت او په عقیده د سنت جماعت کې مونږ ویل د عقیده حوالین پیش کې د عقیده کوه کتابونو حوالین پیش کې چې د ابوبکر بغدادي حفظه الله بیعت د سنت والجماعت د عقیده مطابق نه دا رنګ خوارج یو گمراه فرقه ده هغه مرتکب د کبیره چې سړی نه غټه ګناه وشي کافر کیږي معتزله وی کافر کیږی نه خو مومن هم نه دی مینځ کی دی او مخلد فی النار به همیشه په جهنم کی استدلال د قران نه کوي حدیث نه کوي حدیث کی راځي چې مسلمان ته کنزل کول فسق دی او قتاله کفر او داغه سره جنگ کول کفر دی یا حدیث کی راځي لا یزنی زانی وهو حين یزنی وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخرب حين بشر خمر حين يشربها وهو مؤمن دې حدیث نه ځاني چې کله مؤمن چې کله زنا کوي مؤمن نه دی چې کله غلا کوي مؤمن نه دی دې کې سلف صالحینو تشریح معتبر ده عقیده د سنت والجماعت دا چې کامل مؤمن نه دی مخلد فی النار د سنت والجماعت عقیده را چې ډېر زمانہ به جهنم کی دانګه حدیث کې راځي سنتان فی امتي هما کفر الطعن في النسب والنياحة على الميت زما سکو امت کې دوه سيزونه دي چې کفر دي یو چاته نسب تانه ورکول چې ته فلان کې خېلي ته نایي ته انګري ته مولای ته فلانې ته فلانې پر قومونو کې څه قومون ته کته قتل کیږي دا کته قوم ته قتل دا اسلامي عادات او اسلامي اخلاق نه دي ناروا ده طعن في نسب کې نبی عليه الصلاه والسلام طعن في النسب او نیاحا چغی وال په په مړی باندې ویر کول کفر دی نو که ظاهر ته وګوري خو دې کې تشریح د سلف معتبر سلف صالحینو نه کبیره ګناه ده دغه رنګي بعضی مبتدعين د اهل کلامونو استدلال کوي چې د مړي د هیڅ عمل د ژوندۍ د هیڅ عمل مړي ته ثواب نه رسیږي وی ولی قران کې الله تعالی فرمایي چې وليس للانسان الا ما سعى بس انسان لا غتري چې په خپل یې کړی ولا تجزون الا ما كنتم تعملون تاسو له بدلنه درکول کېږي مراسته چې کوم عمل تاسو کړی خو دې کوم هغه تشریح معتبر ده کوم چې موږ سلف او اهل سنت والجماعت یې مو کړی ده دا رنګ بریلان وایي و الله تعالی قران کریم کې فرمایي چې وفيکم رسول په تاسو کې د الله پیغمبر دی او چې کوم ځای کې تاسو هم د الله پیغمبر درځي نو دې کې هغه تشریح معتبر ده کوم چې سلف او کابیرونو د امت کړی ده دا رنګ بریلیان وایي چې الله پیغمبر علیه نبی علیه السلام انسان نه دی وای نور دی بشر نه دی نور دی و ځکه الله تعالی فرمایي چې قد جاءكم من الله نور تاسو الله تعالی په نور راغی نو دې کې هغه تشریح به چې کوم سلف وکړي دا نو دغه نن کې د بغدادي صاحب د خلافت د پاره د عموماتو نه استدلال کول د سلف صالحینو تشریح نه بغیر د صحابه کرامو د سلفو د نقشې نه په غیر هغه احادیث په دې چسپانول بار بار مونږ یې دا ته دا احادیث محرف کول دي ډېر لوی جرأت دی د احادیثو باره کې ځکه مونږ ثابته کړه چې د شیخ ابوبکر البغدادي حفظه الله بیعت په شرعي طریقه نه دی شوی درې طریق طرق ثلاثهونه د عقیدې د اهل سنت والجماعت نه خلاف د صحابه کرامو طرز عمل نه خلاف د خلفاء راشدینو طرز عمل نه خلاف بنیادی لس حقوق د امت نشي ادا کولای مکمل توضیحات او تفصیلات مو وکړل نو به به دغه احادیث تسمانول د خپل طرف نه دا دغه احادیثو تحریف منګنو کوم احادیث ذکر شو دغه د سلفو په د تشریح په رڼا کې د هغې مطلب بیانوو په دې حواله سره دوی قسم احادیث راغلي دي مختلف الفاظ پکې راغلي دي په بعضو کې لفظ بیعت راغلی دی بعضو کې لفظ طاعت راغلی بعضو کې جماعت او امام او سلطان دا الفاظ راغله بسید مولوی صاحب ذکر کړم یو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من مات وليس في عنقه بيع مات مثل الجاهليه مقصد د حدیث سره چا په په څټ کې بیعت نه وي هغه مرد جاهلیت باندې مري نو علامه دمیجی رحمه الله فائم امامت العظما کې وایي چې بعض هغه خلک دې حدیث ظاهر نه دا فهم کوي چې بیعت فرض دی حاکم که هر څنګه وي چې څنګه من انتخاب شوی وي چا منتخب کړی څنګه کیفیت قدر هم وي خو چې بس ځان ته حاکم وانه بس دا څه بیعت فرض دی حالانکه د هر حدیث مقصد دا دی چې کله شرعي ما موجود وي او په هغه کې د بیعت د صحت شرطونه موجود وي او شرطونه موږ تفصیل بیان کړل موانع نه وي موجوده یعنی بیعت په شرعي انعقاد په شرعي طریقې سره شوی یا تفصیل به دې منغو کو چې بغدادي صاحب حفظه الله په هغه پوزیشن کې نه دی چې بیعت ور واجب وي بلکې داغه د بیعت بشمار موانع من ذکر کړه دغه رنګي رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل یو مبارک حدیث کې لفظ د جماعت راغلی دی چې تلزم جماعت المسلمین د مسلمانانو جماعت هغه لازم ونیسئ نو علامه د میجی رحمه الله فرمایي چې کوم وخت کې د مسلمانانو هغه شرعي امام نه موجوده چې دا غسه هغه سلطان چې امت ته اغلب اکثریت د امت ته غلس حقوق ورکي انعقاد په شرعي خلیفت طریقې سره نه شوي د خلفای راشدین طرز مطابق امامت او خلافت نه وي نو به وایي هغه په خپل زمانه کې وي چې قد رفع الله عنا الحرج ولعنته یعنی موږ الله تعالی په بیعت نیو مکلف کړي ځکه هغه وایي، ان البيعة حکم شرعي له شروط ومناع وموانع جاء الشرع بها فمتى تحققت الشروط وانتفت الموانع وجب الحكم وام واما واما فلا واما لا فلا نحو الزکات هغه وایي ځکه چې بیعت د امام او خلیفه سره شرعي حکم دی د دې لپاره شرطونه او موانع دي چې شرطونه موجود ولري موانع ختم شي او منګه ذکر کړ چې بشمار موانع دي بیعت په شرعي طریقه نه دی شوی اهل الحل والعقد نه منتخب کړي تر دې انتخاب د صحابه کرامو نه خلاف د خلفا راشدینو نه خلاف موانع بشمار موجود یو مت هغه حقوق نشي ورکولای وی کړه چې دا کیفیتي فما فما تا تحققت الشروط وانتفت الموانع چې کله شروط موجود وي او موانع نه وي نو به حکم واجب دی کنه دا مو شروط نه موجوده موانع موجودي واما لا فلا که داسې نه نو بیا بیعت واجب نه دی وایي نحو الزکات لکه زکات شو زکات یو شرعي حکم دی الله مسلمانانو ته وایي ادا یې کوي خو دې لپاره خپل شروط دي چې کله نصاب موجود وي حولان حولي وخت پې تیر شي یو کال پې تیر شي بیا پې واجب دی دغه رنګې وای دا تفسیر ته محتاج را کله چې دا په شریعت کې ذکر شوی تفسیر ته تفسیر ته محتاج دی تفسیر څه دی ځکه فقط جاء فی أح... فی احادیث کثیره په دې کې ډېر احادیث راغلي دي دا لفظ په ډېر احادیثو کې راغلی دی بیا وایي د جماعت نه څه مراد دي نو علامه شاطبی رحمه الله پنځه اقوال بیان کړي دي یو قول دا وایي مراد دې نه سواد اعظم دی د مسلمانانو سواد اعظم چې ټول لوی جماعت د مسلمانانو وي نو سوا د اعظم د مسلمانانو د بغدادي صاحب مخالفت کې دی د بغدادي صاحب سره موافق نه دی اکثریت د مسلمانانو علامه شاطبی رحمه الله د سلف د امت نه دی د اهل سنت والجماعت معتبر عالم دی هغه وایي مراد د جماعت نه سوا د اعظم د مسلمانانو دی او سوا د اعظم د مسلمانانو هغه د بغداري صاحب سره موافق نه دی خپل تنظیم سره موافق دی هغه جهادي قیادت قوتونه امارت تحریک تحریک طالبان پاکستان شباب المجاهدین القاعده انصار الدین امارت قفقاز حرکت اسلامي حزب اسلامي شرقي ترکستان لوی لوی جماعتونه هغه سبا موافق موافق نه دي مراد نه وي سبا د اعظم د مسلمانانو د جماعت نه او نور مطلبونه مولا ذکر کړی دي امام تبری رحمه الله وایي د جماعت نه څه مراد دي هغه وایي ان الجماعه جماعه المسلمين اذا اجتمعوا على امير قال واما الجماعة التي اذا اجتمعت على الرضا بتقدير امين كان المفارق لها ميتا ميتا ميتة جاهلية فهي الجماعة التي وی دا هغه جماعت دی جماعت نه مراد هغه جماعت دی وصفها ابو مسعود الانصاري رضي الله عنه د کوم تذکره چې ابو مسعود انصاري رضي الله عنه کړې ده وی دا هغه څه چې دی هغه جماعت کم یو دی چې هغه نه سره اوزي مرګ دی جاهلیتي ابو مسعود انصاری رضی صحابي دغه تفسیر کړی دی سلفي بهترین سلف دی هغه تفسیر کړی دی شو هم معظم الناس وکافتهم من اهل العلم والدين وغيرهم وهم السواد الاعظم وای د جماعت نه مراد څوک دی معظم الناس زیات خلک وکافتهم هغه ټول خلک د اهل علمنا د اهل دیننا وغیره مسلمانانو نه وهم السواد الاعظم چې دغه د مسلمانانو سواد اعظمي نو دا بدیهی خبره ده ظاهری قضاوت وکړي چې مسلمانانو سوا د اعظم کم طرف تري نو دا احادیث چسپانول ډیر زیات جرأت دی دغه رنګي علامه سیوطی رحمه الله مولانا سیندی رحمه الله هغه په حاشیه د هغه شروط نه دي موجود چې سړی د هغه نه وځي چې مسلمانان ټول په یو خلیفه را جمع شي هغه خلیفه د هغې حقوق شي ادا کولی بیا ته یو سړی ورځي مرګ جاهي اوس خو افراتفري ده په خپل د جماعت او تنظیم په امیر باندې دا احادیث تصفانول دا د احادیثو تحریف دی هغه غره که سړی هر څه نوم ورکړي هغه وایي ای جماعت المسلمین المجتمعین علی امام واحد چې په یو امام باندې ټول مسلمانان راجمعي نو به مرګ د جاهلیت دی ځکه مسلمانانو کې اختلاف واقع کوي دغه نن کې بل لفظ طاعت راغلی دی من خرج عن الطاعت سبول السلام سبول السلام دریم جلد صفحه 258 کې وایي اي عن طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه څوک د امام نه طاعت او تابعداري نه مرګ د جاهلیت وي نه مراد عن إيه، عن طاعة الخليفة د هغه خلیفه د طاعت نه چې وځي الذي وقع الاجتماع عليه چې په کوم باندې اتفاق راغلی اتفاق پر راغلی نو حاصل دار چې د خلیفه نه مراد د دې حدیثونو مستاق هغه امام دی چې امت پرې راجمع يي د امت حقوق شوي ادا کولای اتفاق د امت پرې راغلی يي او امت صرف تنظيم الدولة الاسلاميه نه دی جناب والا د هغوی اتفاق به پرې راغلی يي یا د جهادي جبهاتو نه چې کوم بعضې ګروپونه ووتله هغه امت نه دی دا بدیهیات دي دغه رنګې په بعضې حدیثو حدیثو کې لفظ د امام راغلی دی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من مات وليس له امام مات میتتن جاهلیه یو سړی مړ شو د هغه سره امام نشته دی نو در جاهلیت مرګ دی د دې حدیث تشریح هم د سلف صالحینو تشریح پرانا کې کوو د سلف صالحینو مشهور امام امام احمد رحمه الله امام احمد بن حنبل رحمه الله د دې تشریح بیانوي همدغسې حدیث یو بل هم دی مسند احمد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې فرمایي چې ما ماته بغیر امام ماته میته د جاهلیه په غیر د امام نه څوک مړ شو مخکې ولیس له امام دواړو یو مطلب دی امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمایي هغه اتدري مل امام ته پیژنې چې امام نه څوک مراد دی څونه دي 10 منټه چې بعد څه به لخت درکم خاص من دغه رنګي د احادیث به هغه تشریح معتبره کومه تشریح چې سلف صالحین وکړي دا په دې وجه ابواب الفتن کې بعضي احادیث ملاویږي که هغه موږ د ځان نه چسپانه وو نو په موجودو حالاتو باندې چسپانېږي خو موږ یې ځان نه چسپانه وو او د هغې هېڅ تشریح نه کوو لکه کتاب الفتن کې نعیم بن حماد یو روایت ذکر کړی دی هغه وایي اخیره زمانه کې به داسې خلک راشي چې هغه به دولي والی ځان ته به دولي والی تورې جنډې به یې ځان ته به اهل حق وي خو اهل حق حق بر دوی سره نه یې اسماءهم کنا و انصابهم قرا نمونه به د کنیتی ابو فلان ابو فلان او انصابهم قرا نسبتونه به خارونو ته یې جولانی بغدادي مصری بصری وغیرہ وغیرہ خو دی به ځان ته حق کوي خو اهل حق منه یا دسی احادی خو دې تشریح دا منګه په دولت الاسلامیه فی العراق و شام یا په دولت اسلامیه نه چسپانه ځکه دې حدیث تفصیل شرح موږ ته په سلف صالحینو کې نه ملاو شوی حدیث حدثنا الوليد من قد اسمعنا ولا جنابي ولا حدثنا الوليد حدثنا الوليد زه الله ګواره چې دې ته ناستو ما چې زموږ رشب ته وجه د حدیث سند وه ځان د شوکې ګوره دا د شریعت موږ مجلس ته دوه ورځې روانې دي یو خبره مخې ته نه ده چې راغلی شاباس بیا د سیده چې ما هغه کینو په ټول خبر به ان شاء الله باس کو 15 منټه پاتې دي شاباس دومره برداشت هم کوي دا 15 منټه هم برداشت وکړي الله لپاره وکړي مسله ان شاء الله یو حل تر رسیدلې ده او ان شاء الله الله دعاګانې کوي چې الله دا مسله نور هم مخکې کسته تر بس ټول اعوذ بالله یو بل کې نه بس اعوذ بالله کتاب الفتن کې ونسبتهم القرى نسبت به خارونه او کلو ته وشعورهم مرخات كشعور النساء او ختبه دون او دی لکه د خزو حتی یختلفو فيما بین خپل کې به اختلاف پیدا شي فتنه به خپل منځ کې واقع شي ثم يؤتي الله الحق من يشاء به دا غنه پس الله تعالی حق راولي په دې حدیث په روایت من تحقیق وکړو په دې کې یو راوی د ابن رهیعه چا یې توثیق کړی دی او چا یې تضعیف کړی دی امام احمد رحمه الله صاحب د مذهب دی هغه وثقه احمد وقال نسائی ليس به بأس امام احمد رحمه الله التوثيق کړي او نسائی رحمه الله وی ليس به بأس عند ابن حجر صدوق او من کبار اتباع التابعین سیر علی اعلام النبلاء کې وایي القاضي الامام العلامه لوی قاضي لوی امام لوی علامه دی امام احمد بن حنبل رحمه الله وایي من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه واتقانه وې د ابن لهيعة په شانې په مصر کې په حدیث په ضبط کې په یادولو کې بل داسې څوک لوی محدث نشته دی بعضې خلکو ابن لهیعه باندې کلام کړی دی داسې احادیث دا موږ چسپانه و نه مقصد د خبریم داره چې د سلف صالحینو دې حدیث مطلب قطعا موږ دا نه وایو چې دولت الاسلامي دینه مراد دی خو د حدیث هغه تشریح به معتبره ګڼو کوم چې سلف وکړل د سلفو دې تشریح دغه نه ده کړې صحیح لس منټه پاتې بیان د دوه ورځو نه اوږد وشو اوږدې خبرې مونږ وکړې دي ا رشدین موږ په ملي هيا باندې کلام نور باندې کلام پیدا نه کو خو بس صحیح ده موږ پیدا نه کو په نوم بګا چې موږ تحقیق کړی دی ډېر اوږدې خبرې وشولې او په دې خبرو کې مختلف قسم گفتگو وشوله که دې لا زاري پشي وي، له چا ګستاخي پشي وي، ارادتاً موږ نه ده کړې. که ارادتاً هم کړې او که غیر ارادتاً هم کړي، موږ د هغه مکمل معافي غواړو.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 ته لاس ورارتای په دغه نوم باندې راوتی استو په دغه سلسله کې ملګری بار بار راغلی طلحه قاری سی عبد الله زبی الله مرسی عبد الله مونږ ته وایي تر اسه ملګری شه زمل غره شوی موسا دغه مې موقف اختیار کړي اوس پورې لازمه فیصله په یو طرف لا نه ده شوی الله دې وکړي چې ملګری یو فیصله وکړي او پکې فیصله باندې موږ دا ټول ملګری فیصله وکړو خو به هر تقدیر زره ټولو نه کشر یم ګناګار یم چا چې د قران او د حدیث په مجلس کې تربیت شوی چا چې سکول یونیورسيټي کې تربیت شوی دا به چرته برابر شي هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون بيا هم کومه کومو علماوو ته يو ملګري ته يا هسې د ماحول د کنټرولېدو لپاره تېزه خبره کړي اول د الله رب العالمين نه معافي غواړم او بيا د هغه ټولو ملګرو نه معافي غواړم دویمه خبره مې دا ده چې موږ یو موافقې ته څه نه څه ورسېدو دا ثالثین ملګري هم الله دې یو کی چې زمونږ د باجوړ د حلقه په یو طرف باندې وشي یا په ابو بکر بغدادي حفظه الله په بیات باندې وشي یا په دیو بل طرف باندې ټول ملګری یو ځای پات شي خو زه د الله نه سوال کوم او الله ته سوال وکي چې الله رب العالمین دې د ټول ملګری په اتفاق باندې یو طرف ته کی درېمه مطالبه مې د حاکمانو نه ده چې د الله په دربار کې ولاړ استي الله رب العالمین د تکما کما حقه کما یلیق بشانه ګوري ګورا په اوږو باندې کرام کاتبین ناست دي د الله رب العالمین ویډیو ورته لګېدلې یومئذ تحدث اخبارها دا جمعتونه هم د قیامت پر ورځ خبره کوي تاسو دوانه د رب العالمین سره واسطه وکړئ موږ نه پیګو موږ په قران او حدیث نه پیګو د الله رب العالمین واسطه وکي او رب العالمین ته مخامخ شي او کومه فیصله تاسو په پیګو موږ نه پیګو چې کومه ته قران او حدیث کې حق کاری هغه غلط لار شي موږ ته بیان کړي څلورمه مطالبه مې دا ده د آډیو په باره کې دوه دوه خبرې کوم د عبرت په تور کوم بیګا مال مې یو مریض د شپې راغی ډیر نه وخت ټیمو راغلی خو مریض ده یقینا ایزه وا او زه ځان له خودم راستړم زه اینه زه اسی ولاړم او غړی ته ورم زه دوم راستړګم رب العالمین دې د دې ناطقین او علماو په ژوند کې خیر او برکتونه واچوي او رب العالمین دې دې دا خیر او برکتونه زموږ په ټولو ژوندونو کې راولي زما دې ته سلامي قسم په الله هغه سړی اسی مریض د جما علاج وکړ ما ته و چې ته خو سالي سره جرګه کې کم طرف د تحقیق کاری مال کو زما زړه په یو طرف باندې مرکوز یم زه نشم ملې ما حکم مقرر کړی ما ولا واک ورکړي حکم لا چې تاسو ته فیصله وکړه دغه باندې فیصله دې څه ده کنه خو هغه ته ما ول ستاره په الله قسم تا ته څنګه کاری ملګری یو دی ګوره پینځه کس دی یو راته ویل یار وی ابو سعید مو چې خبرې کینو کو سم یو قران وی په ما سم لګي اسی مثال زویم په دې او بل ویل چې قاری شعیب دسې پولټاسي ونی ماشاءالله چې واره سنچري کوي واره سنچري کوي کنه اسی خبره په دې سره له د شته کسان چې د دې زینم الله تقسیم کړي خو رب العالمین موږ تاسو یو حق د ورسي زما د ثالث جرګې نه دا درخواست دی د ثالث جرګې نه د حکمین نه چې د الله ځان تواسطه کوي هغه ورځ را په یاد کوي چې قوتي کې مرکوز کې او ګټې دوانې کېدي او د الله د ذات نه سوا بل څوک هم بیا د دغه کې د خلاصي او د شفا نه دي چې په دغه ورځ باندې د الله په دربار کې ودرېږئ کومه فیصله چې حق تاسو ته ښکاري هغه مونږ ته واوروئ د اډیو په باره کې زما دا خبره ده دا خبره ما اډیو په باره کې شروع کړې وه خو نه نه بې ترتیبه شوه ځینې ملګري چې په ابو سعید موسی باندې او شاق دي او داغه هغه بیان لري او نقل کوي وګوروي دا نور ټول بغالت دي او ځنې بلګری با د شعیب قاری سے بیان وی ګور سم شعیب اختر دی کنه اینه باندې لسته خور شوی نه خلک د خبرې کوي څنګه خبرې کوي که څوک دا غواړي زه د الله رب العالمين په ذات باندې قسم خورم چې ما بېګا څه بيان اورېدلي د الف نه والا د يا پورې يو ترتيب مې ورکړی ايک دو تين چار پنج او په يو سلسله کې دي که څوک اخيرنی اورېدل غواړي کورنی خو په ترتيب يو کې دي او چې چا له ځان نه يو يو خوراو نو دا باسي افتراشي افتراقي د مسلمانانو تفرقه تفرقه به یو او مسلمانانو په منځ کې بغم ګوري که څوک دا غواړي د قیامت د ورځې بمزه زموارم اولنې بیان د ابو سعید مولوی صاحب او اخیری زما په خبرو باندې به ختم ان شاء الله ټکی پټکی به تواورم او ټکی پټکی به دلدار کوم مخکې روستو باندې به ترتیب باندې دی اگر کوله ټیم فرق به بږي پینځم درخواست مې داري چې حاکمین کو اره موافقه ته ورسېدو چې د الله په دربار کې موږ تاسو دا وعده وکړو چې حق به منو یوا دویم خبره ده لا الله دې نه کې کو دسی یو حالات رااله او دسی یو موقع ته ورسېد چې بس دوله والا دې دوله کې پاتې وو تحریک والا دې تحریک اسی ما یو پردي خبره وکړه په هغه مجاهد د الله تعالی ولي لعنت چې دغه باوجود سره دغه څڼو او سره دغه ټوپۍ او سره دغه پیشن او د هجرت بیا دار پاز یو مسلمان په سترګې وي د مسلمان غیبت کوي د مسلمان ابرو لوټ کوي دغه سړي باندې بیا د الله لعنت ګوره بدترین سود د مسلمان بې عزتي ده داسې نه چې د جهاد په ځای باندې سود ته ورسو بدترین سود او بدترین غلا د مسلمان بې عزتي ده زما عزتمندو چې په آینده کې په تیرو زمونږ مینس کې وي تجربه شوی به څه تجربه کو یو به مسلمانانو یو به ملګری یو به مقیده و د یو توحید او سنت عقیدی والو او د یو بل نه بایکاټونه او براتونه او ستنیمو شونه سلامونه او نه منځونه او څو چې بیا ملګری کېناستل او قضاوت پکې وشو چې چا ډېر د کاربوړي په شان پړسېدل او تشېدل کړي او که اوس ډېر سر یې کته دی د رب العالمین واسطه راته در کوم چې نه د مسلمان نه بایکاټ وکړي نه غیبت وکړي نه پسې پراپیګانډه وکړي او نه د مسلمانانو د خپو لنګي ووي ولې د خپل خپي والي بس دغه څلو پنځه مخيري درخواستونه دي اوس به چې چلو شي ابو سعید مولوی صاحب او صہیب قاری صاحب با سره د خپل دستاویزاتو زبی الله مولوی صاحب خور لاړ شي او ما دوی له صالح سرګین او سید درې کسان زیرک کسان ملګری کا او هغه چې ته فیصله وکړه قدم فیصله صحیح ده او دعا باب بکر مو شبو کې غدار پاتې سبحان الله فیصله خو اوس به خامخا مشکله ده کوه وی او نو چې تاسو را پاتې فیصله پورې دا بیانونه خورول بیا لکه مثلا تا دا کم فرضي صورت یاد کړو کنه نو دې خبرو ته لږ ټول چې نه هغه وکړی شي چې دې نه مخکې بیانونه ټول خاره نه کی یا کومه هغه وي